مصنف د خپل کتاب په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم لاله د وجه د ابتدا نه په کتاب الله پسې د کتاب الله په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم راغلی دی یو بل حدیث کې مرادي چې کوم کار په بسم الله سره شروع نشي نه هغه لنډه پوچي وي دا څنګه د حمد بارکه مرادي او حمد په قران پاک کې هم دی د وجه د ابتدا نه په کتاب الله په ذین احمد کا دوباره دویم نمبر کې حمد راړو او د وجه د حدیث نه چې هغه کې راځي کوم کار په حمد پر شروع نشي نو هغه لنډې کی نو په دې بسم الله کې او په دې الحمدلله کې نحمدو کې په دواړو کې اقتدا د قران نه او اقتدا د حدیث نه پاتې شو دا خبره په حدیث کې تعارض دی حدیث کې راځي چې په بسم الله سره شروع نشي لاندې پوچي وي بلکې راځي په الحمدلله سره شروع نشي باوجود الحمدلله په ځای نحمدک او نحمدک یا من شرح صدورنا یو فعل کې تاسو ته پته ده ان شاء الله را روان دي رسو اي کې حدوث شیئا په شیئا یو شی ثابتېږي نو په دې کې په کمالي طریقې سره د الله تعالی حمد شیئا په شیئا هغه ثابت شو چې غیر جامع راړه چې کمال کمال حمد د الله تعالی لپاره ثابت شي نحمدك يا من شرح صدورنا پاتې شو حمد څه ویل کیږي په لغت کې څه ویل کیږي په اصطلاح کې څه ویل کیږي هغه خبرې دي ځکه نه شروع چې په دې مقدمه کې هم د خبرې لوست روانې په خپل باندې چې کله د تلخیص متن شروع شي چې هغه کې کله الحمد راشي نو په حمد کې به الف ذل غوي معنا کوي اصطلاحي معنا به کوي پاګې باندې اعتراضات او جوابات هم کوي چې کله د تلخیص په متن کې د الحمدلله لغوي اصطلاحي او پاګې باندې اعتراضات جوابات کوي نو دلته د خطبه کې داغه تفصيلات ته ضرورت یو ځای وویل شي یا من شرح صدورنا ورپسې یا یا اگر چې دا د ندا د بعید د بر راځي چې کله یو ذات په مرتبه کې اوچتي نو هغه سره په یا سره حساب کوي مړ هغه مرتبه ډیره لویه ده لريواله دا بعد د مسافت دا دلالت کوي دا په بعد رتبي باندې یا رضی د پر د بعد مسافت یو سره په بعید مسافت باندې یو څه اواز ورکړي نو یا زید به وي شو الله تعالی خو انسان ته شرک نه قریب دی او بیا هم په یا سره دا د دلالت کې په باندې په بعد رتبي باندې دا مجازي تور استعمال شي بعد مسافت پر حقیقتا راځي او د بعد رتبی د پاره سره دي مجازا نه دا مست مسله ان شاء الله مختصر مسله خپل ځای باندې تفصیل تر روانه یا من ای اغذا تشرح صدورنا یا ای اغذا تشرح صدورنا چې هغه کولو کړی دي شرح کولو کړی دي صدورنا سینې زموږ صدور زموږ د صدر دا او صدر هر مخ کې شي ته ویل کیږي صدرم چې وزیر اعظم صدر صدر چې د ټولو مخ کې لوی کړي دلته اضافت په مصدر شوی چا ده خپل مفعول ده فاعل مقدر خپل کړی دي دیني د خالص کړی دي دیني زمونږه د پر د خالص د پر د خالص کول زمونږه خپل کړی دي دیني زمونږه دا چې خالص کومګه البیان بیان لره فی ایزاح المعانی ما ایزاح البیان تر د واضح کول د بیان لره نو په معنا د ما کې دا مفعول به شي او دا متعلق شي چې سره ترخیص مصدر خبره دې درله خشو پکې نه تفصیل پکې نه اضافي خبرې پکې نه بعضې کس بیان کې زمارون او زمارون او بس دې چې کم دې چې کم دې نو خشو تفصیل الله تعالی د دې نه زموږ جبه دې کولو کړی دي او زموږ جبه پاکي کړی دي یو دې وجه نه حمد کو او زم دا چې خپل مطلب وضاحت ما په ضمیر کولې شو چې کوم شی زموږ په ضمیر کې دی کومې معانی په دې دغه اظهار په بهترین طریقې سره کولې شو او یا د پی دا په معنا د معامله دا متعلق د تلخیص مصدر سره نو موږ حمد کوو د هغه ذات چې زموږ سینې کولاو کړي دي لتلخیصنا البیان فی ایزا د پاره د خالص کولو زمونږ بیان لره چې دا بیان خالص موږ څه کوو او زحد د معانی کیږو د فی د هغه سره متعلق کول شي چې کله دې کیس شي د تلخیص لپاره ان شاء الله رسته روان دي د فعل لپاره خپل ویودات نو دا فعل مقید شي الله زموږ سینې کول کړی دی او سره سره تلخیص په ایزه المعانی ده چې موږ تلخیص کو معنا خالصو بیان خالصو په پس کې په معنا کې نو تلخیص مقید چې پس لره ایزه المعانی ده او چې کله دا په معنا د معاش خو د هر بیان نه د کم بیان چې کم په وضاحت د معنو کې د موږ وضاحت د معنو خبره ځان ته ولا درې وړ تعلقات د دې صحیح ونور قلوبنا ونور او نورانی نورانی کړي دي روښانه کړي دي قلوبنا قلوب جمع د قد زړه زمونږه په لوامه تبيان په لوامه او د تبيان سره جامعتن په معنا دو مطلق جمع کېدون کې واده نو معنا بدا شي نحمدک حمد کو د هغه ذات نور قلوبنا دې دا ته په ما خبر باندې کنه نحمدک یا من شرح و یا من نور حمد کو د هغه چا چې هغه کولو کړی دي او د هغه چا چې منور کړی دي زړه زمونږه بت بت بیانې ای بل بیانې کلوانه بل بیانې الله نه زمونږ زړونه منور کړی دی په داسې بیان سره چې بیان په شان سره ستوري څنګه په اسمان کې ګل ستوري او چمکیږي دا څنګه الله تعالی په داسې بیان سره موږ کې کولو کړی چې په هغه کې هر خبره په شان د ستوري کې چمکیږي امر دې دراله دا په کبیله د اضافه مشبابهین شته مشبه د بیان څه مشبه مشبه به د کومې ځانې خبرې یو او پیژنې لکه پښتو کې خلک وایي پلان کې پشان د سپومه ده پښتو کې تشبیه استعمالي او دا پلان کې پشان اصل کې تشبیه کې مقصود وضاحت د مشبه تشبیه د دې لپاره چې یو امر حقیقت واضح کړی شي نو د دې د وضاحت لپاره دا یو شان وګرځول شي او دا پشان وګرځول شي د پشان د یو بل واضح امر د دې وجه ان شاء الله تشبيهات اربعات ذکر کوم هغه هر تاریخ کې موږ دا وایو استعارات د هر تاریخ کې موږ وایو چې مقصود دی مشبه ذکر د مشبه به او مقصود دی مشبه په تلور والو کې هم دا خبره وي نو مقصود مشبه وي داغي وضاحت کوي نو مقصود هغه دلته دا چې الله تعالی زموږ زړونه منور کړی دی په بیان او کوم بیان سره داغي موږ له وضاحت کو په داسې بیان سره ايش کلا وامعي یا په شان د سره د ستورو دی پای کې آیاتونه دي پای کې حدیث نو بیان هغه بهترین بیان هغه وی چې به کې د نبی صلی الله علیه وسلم کلام وي دا الله تعالی کلام پکې موجود دی خبر هم ځان درلګه او په خپل دې د بیان کم بیان مراد دی دې په خپل دې مطالعه علمتانی د قرآن یو نوم هغه مثاني دی او مثاني ورته ذکر ویل کېږي مثاني جمع ده مثنا ده یا د مثنا ده مثاني مکرر شده تکرار شده دا سوینه په قرآن کې اخبار بیا بیا ذکر کېږي په کې قصص بیا بیا ذکر کېږي احکام بیا بیا ذکر کېږي صحیح شو په دې اعتبار سره تکرار ده یا تکرار په دې اعتبار سره یو طرف ته وګوره جنت تذکره ډایرکټ جهنم تذکره ترغیب ترهیب خبره هم ځای دراله کنه انو دک ترتیب سره مزامین ډبل ډبل مزامین ذکر کی قران ته هغه مثانی په اعتبار سره ویل کی او مطالعه تاسو سمه جمع ده مطلع ده پته ولګی دا من مطالع المنور کړی دی الله تعالی زړه زمونږه په داسې بیان سره چې پشان دستور دی با بیان د کوم ځای ماخوذ دی الماخوذ من مطالع المثاني چې هغه د طلوع د مثاني د طلوع کېدون پر هغه کله چې تشبیه ورکړل شي چې کله تشبیه داسې تشبیه وي چې مشبه به غیر مذکور امرات هم سری مشبه وي د دې ته مکنیه وي ځکه چې مشبه به د دې مشبه نه چې کله د مضاف ته وګوري کنایت تور فهميږي د دې څه لري مکنیه چې کله مراد مشبه او مشبه به مذکور وي مشبه به ځوي اوس مړې دلته کې ذکر شته نشته دا کوم شو مشبه به غیر مذکور ده استعاره بل کنایه شو او دا هغه چې کوم کوي مناسبات چې نکونه اسبار دي نه جدا کیږي نه نو هغه د چاره پر ثابت جو اسبار هکې اضافه او شته منیه ده و اذا المنیه هر کله چې دا مرګ انشبت خه کی اسبارها دا مرګ خپل نکونه هاذ مر منی کرا دي نه اضافت او نسبت چا ته شو منیه ته او دا چا کوي مناسباتو مری نو په دې کې کوم شو تخیلیه او انشاء لګول مره کله پنځه لګي کله ودی اگر هم ځان دره لګا ان دې کې کوم شو نو په دې یو شعر کې درې وړ راغلی یو تشریحي راغلی دا او کوم تخیلیه راغلی دا هم مکنیه راغلی بلوامع التبیان په داسې بیان سره چې په شان د ستورو دی او دا بیان ماخوذ دی دا صفت کې من مطالع دا ولا بیان ا بیان ماخوذ دی من مطالع المتانی د الفاظ د قران یا او زه هڅه سره تشبیه کوي د داسې الفاظ د قران نه چې هغه په شان د راخطو د ستورو د ځای امرم زه درو لګا دینه مراد مطالعه ته ولې الفاظ القران ونصلي او مونږه صلات وایو درود وایو علی نبیک ونصلي موږ صلات وایو علی نبی کې مقدم پیغمبر تبانی محمد چې محمد دی المؤید چې هغه مضبوط کړی دی داسې پیغمبر دی المؤید چې تایید کوونکی دی مضبوطونکی دی دلائل اعجازه هغه دلائل دو څه د اعجاز خپل دلائل د اعجاز خپل مضبوط کړی به اسرار البلاغه پر ازونو د بلاغه شي دلایل د اعجاز دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول خلک په دې باندې عاجز کړی دي چې دا ګوره د پیغمبره دلایل دي او په دې باندې د پیغمبرین او په دې باندې د مؤید ځکه الله تعالی چې پیغمبر پیغمبر ګرځي هغه له داسې دلایل ورکړي ایته معجزات ویل کېږي د هغه په نبوت باندې دال الله تعالی د پلاک باندې څه کوي تاجري خو چون کې دلته کې د بلاغ کتاب دی نو بیا اسرار البلاغه ورته چې مضبوطون کې خپل دلایل د اعجاز